مصحف کې 107 پس د حجرات نه نازل داوود دی صورت ترغیب د الایتات الرسول او بیان د حقوق الزوجیت د پیغمبر تابعداریو کې او د کې د خزه خاوند د حقوق بیان کړي واقعدا څه شوی و چې نبی علیه السلام د ښځو نمبر مقرر کړی وو او دا مسله تېره شوې سورې احزاب کې سره د دې چې په نبی عليه السلام فرض نه و خو بیا د خزو نمبر مقرر کړو اگر چې په عام سړی باندې مسلمان باندې لازم نمبر به یو شپه یوې کر کوي نو بل به بلې کر کوي تقسیم به سي د شپو دروازه پاتې کېدو باره کې اجازه ده دروازه پابندي نشته ارزه چی نو نبی علیہ السلام شپې مقرر کړې وي بیبيانې وي په یو وخت نه نه بیبي نه بیبيانې هم وي نو بس په ترتیب سره یو شپه نو خامخا چې نه حبیبیانی په نهم ورځ بلې کار شپه راتله ډیر وخت منځ کې نو دا مازیګر ټیم نبی علی السلام دی لخیو چې ټولو کر ودا سه لګ لګ وخت کار کېده مازیګر نه بعد تر ما خامه پور حالات به معلومول سو بیمار دي سه حالات وغیرہ نو چې چکر به وو بیبیانو بکورو نو دی بیبیانو کې یو و زینب رضی الله عنها ای به نبی علیه السلام باندې دغه ټیم کې څه شربت څکه او شربت یې مولا د شاتو جوړ او شاتو ګبین کې وبه نو د امهات المؤمنین دوه خپل منځ کې مشوره وکړه افسر رضی الله عنها او خدیجه رضی الله عنها دا عائشه رضی الله عنها چې ګوره د نبی علیہ السلام زینب کر وخت ډیر تیرې نو دی څه په بدۍ نه وی خو دی وی چی هر یو یی مینه وه چی پیغمبر دی ما کره وخت ډیر تیر کی نو معلومات به چرته شوی چی دا زینب کره دی هلته شاد څکی نو دی خپلو کې مشوره وکړه چې ته پیغمبر ته وې افسا ته وې رجلان ته به توې چې ستاد خلینه د مغافیر وې راځي مغافیر یو قسم لبوټه پای باندې شاتو مچې کینی نو هغه شاتو کې هغه خون راشي افسر رضی الله عنه چې ورته وی او ته وی ما خو مغافیر د نبی علیہ السلام بدی شو دا بویم په بد لګی هغه د طبیعت تم خلاف او ته مغافیر بوینه خو نیم خبر خو زینب کر رضی الله عنه کر شاف کم کو چرته مچه په مغافیر ناس سی داغه بوی پکی خو پوه شو چې دوی خو لکه پدی خپدی وته بس به بیا نس کم خو چاته غږ مکاو حفصه او عائشه رضی الله عنهما خو خپلو کې مشوره کړې و حفصه رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها ته وی چې بتمنې شو دا بنتوب ډیر سخت شی دی لوی خزيري خدا بنې توبه غا خبره پکېشتا نو دا یاتون رالل تو ګورا امهات المؤمنین ته وي استاسو مینه بهشکه په خپل ځای چې پیغمبر سره مینه ډیره ده خو په خپلې مینې خو پیغمبر مه تنګوی کنه چې هغه تم سختی جوړه کړه ټیک ده چې تاسو نیت ښه دی تاسو مینه ډیره لري او غواړي چې پیغمبر دې ما سره ډیر وخت تیر شي خو لیکن پیغمبر د خپلې مینې وجه نه تنګوي خو ما نو دا یاتونه رااله یا ایه النبی اے پیغمبر لما تحرمو ته ولی بنده حرام دلته په معنا لغوي ځکه تحریم دا حق د الله دی ولی حرامه دا معنی صحیح نه ده ولی بنده ځکه د حلالو مونږ بار بار نو حلال حرامول خو څه ده شرک نو نو دلته تحریم لغوي معنی دغه معنی تفسیر سراج المنی رم کړي اے یا ایه النبی پیغمبر لم تحرمو ته ولی بندې ماغه سهل الله لك چې الله دا حلال کړی دي شات تبتغي تلټه مرزات او ازواجک اغا رضا مانتیا د خپل بیبیانو دای د خوشاله د پاره داسې کې پزان مشقت راولي والله غفور رحیم الله بخونګي مهربان دی قد فرض الله او کو قسم دی خړلی ماته ک کفاره ورک چې راشاد بنخرم قد فرض الله لكم الله مقرر کړی دی تاسو د پاره تحلت ایمانکم ما تول کفاره د ما تول د قسمونو تاسو الله مددگار تاسو دی الله په یو حکمت والا دی اذا سر النبی وکړه چې پټاو کړه خبره پیغمبر اله بعض ازواجی یوی بی بی تا یوی بی بی تا بیانو ته د طریقې بعض لفظ چې کله جمع ته مضاف شینو بیا تی احد منهم الا بعض ازواجی بعض بی بیانو ته بعض دوخه نه کړی یوی ته کړی دلته معنا یو کله چې پټکړه پیغمبر الا بعض ازواجی یوی بی بی ته د بی بیانو نه حدیثن خبره افسی ته وی بزدا سي چل دی چاته مو نه بیس فلما نباد وی کله چې خبر ورک عائشه بی افسی عائشی رضی الله عنها ته به په دې خبر او راز وازره الله نو الله خبر ک پیغمبر علیه په دې باندې چې ستا غراز خو هغه بلی بلی ته وی نو عرف بعضه نو نبی علیه السلام عرف بعضه بیان کړه ورته یو خبر وار ځان باز هاو مخې واړو د بلینا مطلب څه دې کې دوه درې تفسیر دي وتی وی وګوره مار ته نو ویلی چې نه به وی تا خواهشی ته وی د زیلان او دا بل خبره وار ځان باز یعنی ملامتیا زورنه ورکړه خو مخې واړو د باز نه طلاق ورنک نور تفسیرونه بکی دی واسان نه فلما نباها به کله چې نبی علیہ السلام دی بیبی ته خبر ورګه په دې خبره چې تا عائشه ته ویلی ویلی نو قالت غیوی منن بک هاذا چا د تدوی د دې دا خیال شو دا ابسې جوړې دا وته عائشی وې چې دا ما ته ابسې ویلي قال نبی علیہ السلام ورته نه نه نبنی العلیم الخبیر خبر ما تا غ پوی خبردار ذات را کړی دی وحی راغلی دا وان تتوب الى الله کتا سو توبه واسه الله تن فقد یقینا سغت قلوبکما مایل شوی دی ستاسو زړونه محبت د پیغمبر ته ټیک ده چې ستاسو پیغمبر سره محبتي خدا ده په دې خپل محبت پیغمبر متنګوا چې د محبت د وجې نه خپل محبت د وجې پاغه سختی راولي و ان تظاهر علیه او کو تاسو د یو بل تعاون کوي د پیغمبر په خلاف نو پاین الله بشک الله هو مولا ولې مددگار دی و جبريل او جبريل يې ملګری دی او نيکان مؤمنان يې او فرشتې به بعد ذلک ظهير پس د دې نه د پيغمبر ډله يي، عسي ربه، قريبه ده چې رب يې ان طلقکن، تاسو طلاقي که ان يبدي له، نو ان يبدل، ان يبدي له، ان يبدي له ازواجا، بدل به کړي دې پيغمبر له بيبيانې خيرا منکم، ستاسو نه بهترې مسلمات، مسلمانانې مؤمنانې تابعدارې توبه ايستونکې عبادت کوونکې. صائحات روزه دارې صیبات بعضی به صیبی وی کونډې و ابکار او بعضی و پیغلی وی څه مطلب که تاسو پیغمبر تنګوي نو الله به نور پیغمبر لوري دی بیا توبه استو چې دا همونه غلطی شوی د معافی غوښتل یا ایو الذین آمنوا ایمان والو قو انفسکم بچ کې خپل ځانونه او خپل اهل عیال د اورنا وقودو الناس والحجاره چې خشاک داغه خلق او غټی دی علیه ملائکتون په دی باندې فرشتي دي مقرر غلاظن سخت طبیعت شداد طاقتور لا یاسون الله خلاف نه کوي ما مرهم داغه څه چلې وته وي ويفلون کوي ما یو مرون څه چې دي ته حکم کیږي یا ایها الذین کفروا ای کافرو لا تعتذروا الیوم قیامت کې به ورته الله وایي عذر نن مه بیانوئ انما تجزون ما کنتم تعملون تاسو له به سزا درکېږي د هغه څه چې تاسو څه کول یا ایها الذین آمنوا ایمان والو توبو الی الله توبه وباسئ الله ته توبه نصوحا توبه په اخلاص عسا ربکم قریبه د ستاسو رب چې وبرجئ ستاسو نه سیئاتکم واړه ګناهونه یا لري وکي تاسو نه دنیا تکالیف او داخل وکي تاسو جنتونو ته چروان بیلانه د نهرونو دا غینا د ونو د هغې نه نهرونه یوم، په دغه ورځ د قیامت به، لا یخزی الله النبی، رسوا به نه کړي الله پیغمبر، والذین آمنوا معه، او هغه مؤمنان چې د پیغمبر سره دي، شان د صحابهوو. ګوره! الله به قیامت کې پیغمبر هم نه رسوا کوي او نه هغه چې پیغمبر سره دي، صحابه. معلومه ده دا ټول جنتیان دي ایماندار نورهم ددې مؤمنانو هغه رڼا به یسعی بین ایدیهم ددی نه مخکې بلیږي و بایمانهم ښي طرفونو ته او یقولون دی وای ربنا ای زمو رب اتمم لنا نورنا الله پورا وساته مولا زمو رڼا واغفر لنا بخنه راتاو کې انک علی کل شین قدیر تپار شي قادر یا ایه النبی جاهد الکفار ترغیب جهاد پیغمبره جهاد کافرو سره وکړه په توره والمنافقین منافقانو سره په ژبه واغلظ علیهم او دوی سره سختي وکړه منافق سره به سختي ځای یې جهنم دی او ډیربد ځای د ورتلو دی ضرب الله مثلا بیانوي الله مثال للذین کفروا د کافرو للذین کفروا کافرو ته امرات نوح خذ نوح علیہ السلام او خذ لوط علیہ السلام کانتا دا دواړه تحت عبدین دا پنیکا زموږ د دوو بندگانو من عبادنا زموږ د بندگانو نه صالحین چې کامل نیکانو دا دواړه زموږ د نیکانو بندگانو پنیکا کې د نوح او د لوط علیہ السلام خو دوی سوکړل فخانتاهما دی دواړو خلاف او خیانت کو شرک یې وکړ، منافقت یې اختیار کړ، نو فلم یغني عنهما، فایده ور نه کړه دې دواړو ته، دې نسب او رشته داره، چې د پیغمبر ښځې دي، من الله شیئا، د الله د عذاب نه هېڅ، څه مطلب، چې خپله عقیده عمل دیني، نو په نسب نه خلاصېږی، د پیغمبر ښځه ده، خو چې کله کا مشرک کافر یا منافق ده بچ نه شو، او د هغوی په مخکینو شریعتونو، دینونو، کې مشرک کافر سره نکاح جائز وو، زموږ شریعت کې بیا مشرک سره نکاح نه کېږي. وقیل ادخلا النار او ویل شو دې دواړو ته دواړو خزو ته د نوح علی السلام او د لوط علی السلام ننوځي اور ته مات داخلین سره د داخلي دونکو جهنميان شي بل مثال وګوره دا خو د بدو خزو مثال نو دغه سه بد خزینه شه چې د خاون سره خیانت وکړي په دین کې او داغه په دنیاوی معاملاتو خخزه جوړې شي څنګه ایماندارې لکه وګوره وضرب الله مثل للذین آمنو الله بیانې مثال مؤمنانو ته امراه فرعون د خزه د فرعون د آسیا اذ قالت کله چې دی ویلو رب زما رب ابن لی عندك بیتن الله جوړ کې مال رکور فل جنت جنت کې او نجات را لا کې د فرعون او داغه د عملنا او نجات را لا کې د قوم ظالمانو نه عاصی ایمان روړې و رضی الله عنها فرعون د پته لګېدلې و نو ډېر سخت سزا ورکوله میخونه به په ټکوالو په میخونو ټکوالو ټکوالو کې شهید کړ و مریم ابنت عمران خذو ته وای وګوره کته خاون مې بد خوې او بد چلن ده انو څنګه دینو کوم او د الله په دین عمل وکم الله وی فرعون نه خو بزیات ني هغه خزه پداسي سختۍ کې په دیندارې دنیا نه لاړه بل ګوره و مریم ابنت عمران مریم چې لور د عمران علی السلام و التي احسنت فرجها چې پاکه ساتلې و خپل لمنه خپل لمنه پاکه ساتلې و دا حاصل معنا فنفخنا فيه مونږ وکړو د دې پګریوان کې مې روحنا خپل حکم